قدرمنو اورېدونکو څنګه چې تاسو اوس الحمدلله په دې پوه شوي او باوري یاستئ چې د اسلامي دولت مجاهدین یوازې د الله ربالعزت عسکر دي او په ټوله نړۍ د الله عزوجل د نظام د قیام لپاره په هر ډګر او هر سنګر کې د کفر او د کفري اطلاف په وړاندې خپله مجاهده مبارزه کوي او لله الحمد نو په ټوله نړۍ کې د ټولې نړۍ کفارو په هر ډګر کې ماتې خوړلې ده او د اسلامي خلافت مجاهدینو سره داسې یو نبوي منهج او نظم او اداره ده چې ټوله کفري نړۍ ترېنه په وېره کښې ده او دا لومړی ځل دی چې دا کفري نړۍ او کفار په دې وروستیو پېړیو کښې له داسې یو نبوي منهج او نظام سره مخ کېږي نو ځکه نو ترېنه په هېره کښې دي او په هر ځای کښې د مختلفو حربو نه کار اخلي دلته په خراسان کښې هم دغې کافرو مختلفې حربې وازمایلې او لګیا دي لا هم هڅه کوي چې د اسلامي خلافت په وړاندې خلک پاڅونونو ته وهڅوي د ځان لپاره یې ډال کړي نو د دغه پاڅونونو چې څو څو ځله په دې سیمه کښې وشول د همدغه پاڅونونو په لړ کښې د پچیر د سیمې پاڅون هم و چې څو ځله هلته هم پاڅون وشو خو د اسلامي خلافت مجاهدینو په هغوی رحم وکړ ویې بخښل خو بیا هم هغه خلک پوه نه شول او ځل دپاره یې بیا پاڅون وکړ بیا نو اسلامي خلافت مجاهدین که څه هم هغوی سره امریکایي ملاتړ ورسره ملګری و، هوایي ځواک یې ملتیا کوله، همداراز امارت ورسره په یوه صف کښې ولاړ و، د امارت ملېشې، خو بیا هم د اسلامي خلافت د مجاهدینو مقابله یې ونه شوای کړای او دغه پاڅون کوونکو نو خپله سزا ولیدله، د همغه جنګونو په لړ کښې نو ګڼ کسان د اسلامي خلافت د مجاهدینو په لاس کېوتل او بندیان شول د هغه بندیانو وخت په وخت تاسو مرکې واورېدلې چې دغه بندیانو سره د اسلامي خلافت مجاهدینو کوم برخورد کړی دی دلته یې په کوم انداز کښې ساتلي وو او تاسې په تېرو مرکو کښې او کفارو دوی په مستقیم او غیر مستقیم شکل دې ته واداره کړي دي چې پاڅون وکړي نو دوی په خپله فکرا دې ته قانع شول چې د دې پاڅونونو تاوان دوی ته دی او ګټه یې نو کفارو ته رسېږي او همداراز دوی چې دلته په محبس کې کوم ژوند لاره په دې اړه تاسو مخکې هم خبرې اترې اورېدلې وې انشاءالله دغه پاڅون کوونکي چې دلته بندیان دي نو دا سبا ازادېږي او خپلو کورونو ته ځي دوی ډېر زیات خوشحاله دي په همدې خاطر دوی سره خبرې کوو او له دغه خبرو نه مو یو هدف دغه هم دی چې ډېر کله د اسلامي خلافت مجاهدین د دغه ولسونو لپاره هر کله یې له رحم نه کار اخیستی دی له ډېرې نرمۍ نه یې کار اخیستی دی خو بیا هم دغه کفري میډیا او دغه د مرتد نظام چارواکي چې دي دوی د اسلامي خلافت هره مثبته کړنه یو بل ډول ارزیابي کوي او یو بل رنګ ورکوي ډېر کله چې د دوی ځینې بندیان خوشي شوي دي نو هغوی بیا دغه ډنډورې غږوي چې دا دوی را خوشي کړل که څه هم دلته په سیمه کې پراخ عملیات روان دي او لله الحمد اسلامي خلافت مجاهدینو په ډېرو کمو امکاناتو دا یوازې د خپل رب العالمین ذات په نصرت او تکیه د دغه عملیاتو مخه ډب کړې ده او نه یوازې دا چې د دوی مخه یې ډب کړې ده، بلکې په دوی وخت په وخت مرګوني بریدونه کوي او تاسو یې هغه دی نو خواله رسنیو کې د غنیمتونو انځورونه هم ګورئ، خبرونه هم اورئ او څو ورځې راډیو بنده وه نو چون مونږ خبرونه تاسو ته وخت په وخت نشر نه شو کړای تاسو به څو ورځې مخکې اورېدلي وو چې اوولس اتلس کسان ترېنه په یوه سیمه کښې وژل شوي پاتې شوي یو همداراز غنیمتونه یې ترې مجاهدینو ته په لاس ورغلل همداراز وخت په وخت یې غټ غټ زغروال ټانکونه د ماینونو ښکار کېږي او د سنایپر والا مجاهدین ورته نو په هر ګوډ او هر کمین کښې ناست دي او سر اوچتولو ته یې نه پرېږدي او د دوی هغه شور او زور نو په رسنیو کښې بیا ډېر زیات وي او دغې مسلې ته رنګ ورکړي او په رسنیو کښې بیا دا یوه ډنډوره وغږوي چې دوی بندیان ازاد کړل او دوی بندیان را خوشې کړل او دا یې وکړل هغه یې وکړل نو بیا خو تلویزیونونه او راډیوګانې په سلګونو دي دوی سره او دغه ژورنالستان خو د دوی بس لاسپوڅي دي او خپل هېڅ کوم هغه خپل هغه مسلکي مسؤلیت هم ژمن نه دي چې تحقیق او پلټنه وکړي نو په دې خاطر د دغه بندیانو هلته له رسېدو نه وړاندې بېخي په خپلو هغه د د فرضي لمونځونو په ابتدايي مسایلو نه پوهېدل په خپل فرضي لمانځه نه پوهېدل اوس نو په کومو مسایلو باندې پوه شوي دي او دلته یې ژوند څنګه تېر شوی دی او همداراز د ازادۍ نه کوم تاثر اخلي دوی نو همدوی سره مې مرکې کړي دي په دې هیله چې دغه مرکې واورئ او تر نورو یې ورسوئ څو د دغه مرتدې میډیا او د دغه محکومو او د کفري ایتلاف د لوډسپیکرو رسنیو هر قسم درواغ او تبلیغات په نطفه کښې خنثی شي نو راځو او همدغه بندیانو سره غږېدلي یو او یو ډاډ به تاسې ته دا هم در کړو چې انشاءالله خپل مجاهدین د اسلامي خلافت اتلان په دعاګانو کښې یاد ساتئ دلته چې د رسنیو کوم شور دی په د عملیاتو په اړه هغومره دوی لاسته راوړنه نه لري لله الحمد د الله رب العزت ځانګړی نصرت او حفاظت دی د مجاهدینو سره او سل په سله کې دوی د خپل ذات په مرسته تکې او ډاډه دي دوی د کفر د هېڅ قسم زور او شور ته د تسلیمۍ لپاره خپل سر نه ټیټوي انشاءالله او دوی به انشاءالله تاسې به زر واورئ چې دغه قوه هم شرمېدلې د تېرو قوو په څېر په ذلت باندې بېرته په تېښته به انشاءالله بریالی کېږي او دا ځل به په تېښته هم انشاءالله نه بریالی کېږي بلکه دا ځل به ترېنه دغه راغلي ټانکونه او همداراز وسلې د مجاهدینو ته په غنیمت پاتې کېږي تاسو خپل مجاهدین په دعاګانو کښې یاد ساتئ او همداراز دغه مرکو ته تم شئ او دغه مرکې تر نورو ورسوئ راځئ د اسلامي خلافت سره د هغو بندیو پچیریانو مرکې در واوروم چې څو میاشتې دلته پاتې شوي دي چې دلته یې ژوند څنګه تېر شوی دی او همداراز د ازادنې څه تاثر اخېستی دی ستا نوم څه دی حاجي صاحب د کوم ځای یې خوشحاله یې دا څو میاشتې وخت دلته څنګه تېر شو او سبا چې تاسو خوشي کېږئ انشاءالله او کورونو ته ځئ څه احساس لرئ دا راز نور څه پیغام لرئ همدا د خوشحالۍ په اړه عبدالرحمن د پینداخېلو اوسېدونکی ډېر ښه وزل دې ده کښې مونږ تېره کړه مجاهدینو سره او ډېرې ښې شپې او ښه وضعیت مو تېر کړه او ډېر ترنه خوشحاله یو او سبا چې مونږ د دې ځای نه بس خلاص شو د خیره او په خیر او په خوشحالۍ باندې بدل او ډېر خوشحاله یو یعنې مونږ سره یې ډېره ښه وضع کړې ده زما نوم لالا اکبر پچیر اسلما لولوخېل اوسېدونکی او مونږ په خیر ډېر د خلکو نه ډېر خوشحاله یو او مونږ ډېر دوی نه ډېر خوشحاله یو بس سبیل به له خیره دې ځای نه مونږ له خیره درځو کور ته له خیره او دوی نه مونږ ډېر خوشحاله او دوی مونږ ته ډېر ښه درسونه وویل بس دا ډېر ښه خلک دی او ډېر ښه وخت مو سره تېر کړ زما نوم نجیب الله د پاس د نخېلو د اوسېدونکی تاسو باندې پوه شي وسله ایمان نوم ګلوار جان دی مغول خېل اوسېدونکی مونږ شکر دی ډېر خوشحاله یو خلافت مجاهدینو نه مونږ سره ډېره ښه راویه وشوه مونږ چې دلته بندیان یو داسې نه وو لکه بند داسې وه لکه مدرسه مونږ ډېر خوشحاله یو دا څلور میاشتې مو کېږي مونږ اوس سبا د خیره خوشي کېږو خو مونږ داسې نه وو لکه بندیان مونږ ډېر خوشحاله یو دې خلکو نه مونږ موږ سبا خوشېږېږو په خیر باندې ځو موږ ډېر خوشحال یو ډېر درنوی د ویدو له قدرمنو اورېدونکو تاسو د دغه ملګرو په خبرو کښې واورېدل چې دوی ته انشاء الله د شرعي دورې شوي دي دوی په هغه څه باندې پوه شوي دي چې مخکې پرې نه پوهېدل او د په همدې لړ کښې چې دوی دلته په څو میاشتې شرعي دورې نه کوم څه زده کړي دي په همدې رابطه به هم د یو ملګري نه پوښتنه هم وکړو ته هم راته خپل نوم واخله لکه د دې نورو په څېر او راته ووایه چې وخت دې څنګه تېر شو دا چې سبا تاسو خوشې کېږئ څنګه خوشحاله یې خفه یې او بیا به درنه یوه پوښتنه هم وکړم ستاسې په تېر درس کښې که زه روحالامین د بخیل د کلي اوسېدونکی یم الحمدلله مونږ چې دلته راغلي یو د باندې په صفت مونږ سره ډېر ښه راویه کړی د خلافت مجاهدینو او مونږ انشاءالله سبا له خوشې کېږو الله د ده په دنیا او آخرت کامیابوي کفر په دوه ډوله دی، اول کفر اکبر دویم کفر اصغر. ماشاءالله نو ډېر ښه کفر په دوه قسمه دی کفر اکبر او کفر اصغر د کفر اکبر اقسام هم راته ووایه ځه کفر اکبر اقسام چې دي نهه دي ماشاءالله کوم کوم دي اول د انکار او تهذیب کفر دی دویم د شک او ګمان کفر دی دریم د لوی او تکبر کفر دی څلورم د کنځلو استخدا کفر دی پېنځم د بغض او کینې کفر دی شپږم د اغراض کفر دی اوم د کافرانو سره موالاتو کفر دی اتم د جادو او کوډو کفر دی نخم مشرک ته چې مشرک نه وایه دا کفر دی ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه قدرمن اورېدونکو منځ منځ کښې به یو نیم د تېرو درسونو په اړه پوښتنه هم کوو او دا ملګری به ځان را وپېژني ته را ته ووایه که نه ستاسو نوم او همداراز وخت او زندګي هم څنګه تېره شوه دا چې سبا انشاءالله تاسو خوشې کېږئ کورونو ته ځئ څه احساس کوې څه فکر کوې ډېره ښایسته تېره شوه زما نوم عبداللطیف د پنداخېلو د کلي یم تېر شو موږ خو خوشحاله یو او څه خبره په کې شه مجاهدین څومره مو چې الفقان مړ ته پاتې شه سبا مه ځه ته چې پاتې وه خو جزاک الله نو قدرمنو اورېدونکو رښتیا ده ملګري ډېر خوشحاله دي او دلته په دغه بند کښې چې د خلاصېدو خبره مې هغه وخت کښې نه وه هم خوشحاله و درسونه نه ډېر خوشحاله اوس چې خوشحاله خو سبا انشاءالله خوشي کېږي خپلو کورونو ته ځي نو احساسات یې رښتیا هم د کتلو دي ستا نوم راته واخلئ که نه وه زندګي دې څنګه تېره شوه سبا خو له خیره کور ته ځې څه څه څه غوري دي ته راته ووایه الحمدلله مونږ وه زندګي ډېره ښه تېره شوه دلته خلافت مجاهدین نه مونږ ډېر خوشحاله یو مونږ ته زما نوم راز محمد دی مونږ ته دلته شرعي دوره شروع وه ښه صحیح په هر څه پوه شو مونږ دونه ډېر خوشحاله یو انشاءالله تعالی بلکل خوانه الحمدلله خوشحاله یو سبا د خیره ځو جزاک الله ته راته خپل نوم واخله کاکا ستا ژوند زندګي څنګه تېره شوه او سبا چې د خیره کور ته ځې څه غورې دي دا کیسې راته وکړه که نه ما نوم خیرالله د پنداخېل او ډېر خوشحاله یو وخت تېر شو تنګ نه یو ښه ازاد خپل کور له خوشحاله یو بد وضعیت د ګل ګذاره مونږ نې اوسه پرې چا نه دی کړی او الحمدلله مونږ ډېر ښاسته وضعیت تېر شو الحمدلله دو د خدای په ټوله نړۍ کامیاب کړي چې شرعي دورې ټول مسلمانانو ته او دلته مونږ چې دا څلور میاشتې تېرې شوي دي الحمدلله ښه په جمع سره مونږ او دوه عالمان مونږ ته الحمدلله دې مجاهدینو انتخاب کړي وو شپه هره ورځ به راتله هر سهار به راتله الحمدلله مونږ ټول په دې پوه شو او د سبا کور ته ځې څه او بس دلته چې راغلو موږ سخت خوشحاله یو او بس دومره سخا را بیا کړې ستاسو نوم را ته واخلئ همداراز د دلته وخت زندګۍ په اړه راله کیسې وکړئ سبا د خیره کور ته ځئ څه احساسات لرې د د ازادېدو په اړه خپلو سرو ته څه زېری پیغام لرې مجاهدینو ته کوم اخري پیغام لرې زما نوم یارمحمد دی د پاس پچیر د پیانداخېلو د کلي اوسېدونکی یم ستانه پېغام اورو دا چې وخت کم دی که ټولو سره به مو اوږدې خبرې کړې وای او همداراز مجاهدینو نه څه غوښتنې لرې څه پېغام ورته لرې بس مجاهدینو نه دا غوښتنه لرو که نه چې مونږ دپاره د ډېرې دعاګانې کوي چې مونږ هم الله په دې لار کښې قبول کړي او بل دا دی چې قامونو خلکو ته دا پېغام لرو چې الله ومنئ د الله د الله احسان په ځان وکړئ دغو خلکو ته که څه نه ورکوئ نو څه مخه یې منع شئ او سره زیاته بله او بله مه کوئ بس دا خو د الله په لاره برابر خلک دي په سنتو برابر خلک دي د پیغمبر علیه سلام نو دو سره بلکل چې مونږ ښه ونه کړو نو باید خو بلکل په سلو کښې سل فیصده ونه کړو خو سره زیات وکړو ښه خوشحاله یو ښه خوشحاله یو خدای زموږ سره ښه وکړه موږ سره ښه وای کړې او موږ ته ښه ګس تنظیم شه جزاکالله نو ملګري ډېر دي او زموږ سره وخت دومره نه وي بیا هم په دې خاطر چې ستاسې د ولسونو ډاډ وشي اطمینان وشي چې الحمدلله دغه بندیان چې دي دوی ښه وخت تېر شوی دی ښه درسونه یې یاد کړي دي خپل طاعت او عبادت کښې ډېر قوي شوي دي لله الحمد سبا کور ته ځي انشاءالله او سبا د خیره کور ته ځې انشاءالله سبا څو مونږ دلته څلور میاشتې تېرې کړې مونږ ټول ژوند پنځه وخته مونځ ښه په جمع کړه ښه په خوشحالۍ مه کړه ډېر ښه وضعیت یې مونږ سره کړی مونږ سره سره کمه کوزه نه ده کړې مونږ یې په بد وضعیت سره پېدلي نه یو او سبا له مونږ څه د خیره خوشحاله یې ښه خوشحاله یو که نه دا لوړو ارادو او حوصلو ته عظمتونه او اسمانڅکې غرونه اخترونه ټيټوي خو دی د ذلت او پستۍ په اخري پوړیو او کنده کښې پروت دی ته د هېڅ کفري او طاغوتي نظام تر جغ لاندې نه ځې بلکې په یوازې ځان دې ټولې کفري او طاغوتي نړۍ ته د مقابلې ټټر وهلی خو د ده په غاړه کښې د سلګونو کفري او مرتدو رژیمونو د ټولې نړۍ د مایوسو، بې وسه او بې کسه مؤمنو پرګنو او مسلمان امت سترګې ستا په لور کږېږي، نو مبارک دې شه دا ازاد ژوند او دا لوړ مقام، قدمونه دې غښتلي او بریا جمله اوسه. خلافت راډیو، د زمرو غږ. او بل هغه ځوانان چې مخکې په مختلفو جهادي تنظیمونو کښې وو او اوس یې بیعتونه کړي دي نو پوښتنه ترېنه وکړئ چې وړاندې د څومره صغیره او کبیره ګناهونو عددیان وئ او اوس د بیعت نه بعد د عقیدې اعمالو او د زړه د اطمینان او د سکون نو څه حال دی؟ ایا څه توپیر شته او که نه؟ او بیا ای د جهادي تنظیمونو مشرانو تاسو یو ځل بیا خپله تجربه وکړئ او فکر وکړئ چې دا نن په تنظیمي ژوند کې د څومره ستونزو مشکلاتو مایوسیو سره مخ یې وخت ناوخته په څومره صغیره او کبیره ګناهونو کې واقع کېږئ او خپل حال ښه وینئ او کشران مو د څومره ګناهونو عادي دي دا هم مطالعه کړئ او بیا سره د کشرانو مامورانو راشئ بیعتونه وکړئ د بیعت نه بعد په خپل ځان فکر وکړئ او تېر په پرتله باندې خپل بدلون مقایسه او موازنه او پرتله کوئ تاسو او پته ولګي که نه هغه ځوانان وپوښتئ چې د تنظیمونو نه راغلي دي او بیعتونه یې کړي دي دلته په خپل ژوند کښې څومره توپیر ویني او بیا په خپل تېر غفلت باندې سوچ وکړئ، ډېر به خپه وئ چې کاش مخکې ولې مونږ نه راتلو دې خلافت له، ځکه چې په دې خلیفة المسلمین د ټولې دنیا د مؤمنانو راټولېدل، په تمامه دنیا د مؤمنانو طاقتور نړیوال اسلامي حکومت جوړېدل دي او د کفر په مقابل کښې صفا کأنهم بنیان مرصوص فولادي سد د سکندر جوړېدل دي. دی د خپل کلي ولس او خپلوانو نه لرې خوري. منم چې د دې تورو غرونو په خټینو کورونو او ورانو دېوالونو کې د ښار سهولتونه او رنګونه نه شته. منم چې دلته په ودونو او نورو ښادیو کې ساز او سرودونه نه شته. هو، دلته په غم او خفګان کې رواجونه او ناوړه دودونه نه شته. دا ځکه چې دلته غم او ښادي د نبوي منهج په سوري کې تېرېږي. ګوره خورې! خپلو زړو کالیو او شلېدلي پېزار ته مه ګوره او مه ورته خفه کېږه. شکر وباسه چې د کور نارې نرې ستا بې ځایه غوښتنې او فرمایشونه د حرام مال پیدا کولو ته نه هڅوي. هو خورې! دلته که بې ځایه مجلسونه نه شته نو الحمدلله غیبتونه هم نه شته. خورې! دلته که بازار ته چکرونه نه شته نو الحمدلله ګناهونه هم نه شته. دلته د قرآنکریم حلقې او درسونه دي. دلته د الله رب العزت لپاره دښمني او محبتونه دي دلته په صحیح معنا کښې د لوی رب طاعت او بندګي ده دلته د اسلام په سپېڅلي دین ښایسته شوې له معنوي څخه ډکه زندګي ده ګوره خورې خوشحاله اوسه چې دلته د ژوند د یوه ستر ارمان او هدف لپاره تېرېږي نو ای زما مجاهدې او موحدې خورې دا سپېڅلی دین ستا د وروڼو په څېر له تا هم قرباني غواړي، نو حوصلې او همتونه دې لوړ ساته. پام چې د حالاتو ادلون بدلون دې مایوسه نه کړي. پام چې په بې ځایه شکایتونو او غوښتنو د خپلو مجاهدینو وروڼو د هدف په وړاندې خنډ ونه ګرځې. انتظار کوه او تیاری وکړه، داسې ورځې را درومي چې د اسلام او کفر د دې اوږده جنګ په دوران کې به ډېرې سختې وګالې. ګوره خورې! دا غزنې لارې، دا پیزل مسونه، دا لوګي تندې، غورځې پرځې او تندکونه، دا بې کوري، مسافري او هجرتونه، دا سړې تودې او د ژوند سخت پړاوونه، دا ټول د الله رب العزت د دین د انفاظ په هدف تېروې، دا د کومو دنیوي مفادو او شخصي ګټو لپاره نه دي، هو! دا هر څه چې ته یې په سړه سینه او خوشحالۍ تېروې په دې د الله رب العزت په لار کې د خپلو جنګېدونکو زمرو وروڼو ملاګانې ورتړې نو بیداره او هوښیاره اوسه دا دین ډېرې وینې او پاکې مینې ته اړتیا لري تکړه شه خپل راتلونکي نسلونه په جهادي مینه او روحیې وروزه هله ژر شه! خپل غازي خاوند او مېړني ورور ته دې په خپلو لاسونو ډکې ګردنۍ لملا ور وتړه او په بيړه يې د ګرمو سنګرونو په لور واستوه. پاڅه او د اسلام د لومړنیو مېرمنو تاریخ را ژوندی کړه. خور یې همداته یې چې د خپلو زمرو وروڼو سره د اسلامي خلافت د قیام په لار کې اوږه په اوږه د منزل په لور ګړندي ګامونه اخلي. د عیب خبره خو دا ده چې یو انسان بې علمه وینا کوي یا د خپل نفس له خواهش سره سمې خبرې کوي یا د بل چا په فن کې ژبه خوځوي نه ورته سمه لاره معلوموي چې پرې ولاړ شي او نه یې کوم علم لارښوونه کوي د دې ډول خلکو نه بیا ناشنا ډول کارونه صادرېږي د لوی د لوی الله تعالی نه سوال دی چې مسلمانان له ښویېدو عیب او ناسمۍ څخه وساتي. اسلامي شریعت کښې د دین په اړه ناپوهۍ ته د نفرت په نظر کتل کېږي او د علم په اړه ټول مسلمان وګړي هڅوي، بلکې د عالم او جاهل تر منځ یې توپیر واضح کړی. الله تعالی فرمایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ترجمه ورته ووایه ایا هغه کسان چې پوهېږي او هغه چې نه پوهېږي سره برابر دي یقینا د عقل خاوندان یادګېرنه اخلي دا ځکه چې په دین کې د جهل یعنې ناپوهۍ او بیا د هغې نه چې کوم نتایج مخې ته راځي لکه بې عمله د الله تعالی عبادت بدعتونه او نوي کارونه پیل کېدل د دې ټولو ډېر ناوړه اثرات دي الله تعالی فرمایي قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ورته ووایه، یقینا زما رب ټول فاحش کارونه حرام کړي، که هغه ښکاره وي که پټ، او ګناه، ناحقه زیاتی، او دا چې تاسې له الله تعالی سره شرک وکړئ، هغه چې الله تعالی پرې هېڅ دلیل نه دی رالېږلی، او دا چې تاسې په الله تعالی هغه وینا وکړئ چې تاسو ته یې معلومات نه وي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، چا چې په ما درواغ وویل نو جهنم کې دې ځان ته ځای تیار کړي. صحیح بخاري چې په دې کښې په الله تعالی د علم وینا کول هم شامل دی علما ذکر کوي چې علم مرکب دې ته وایي چې یو سړی نه پوهېږي او ووایي زه پوه یم یا د دې وي چې داسې خلک هم شته چې هغوی نه پوهېږي مګر په خپله ناپوهۍ اقرار کوي خپل ځان قدر پېژني او له خپل توان نه زیات بار نه باروي، که خطا شي او ورته معلومه شي، نو له خپلې خطایۍ نه راستنېږي، چې دې قسم ناپوهته علما جاهل بسیط وایي او دا هغه جاهل دی چې پوهېږي چې زه نه پوهېږم، دغه قسم انسان په ډېره تېزۍ سره په علم او عرفان کې پرمختګ کوي او دغه ناپوهي یې قدم په قدم ختمېږي، تر هغې چې په دغه حالت کې وي. خلیل ابن احمد رحمه الله وایي خلک څلور ډوله دي یو هغه چې پوهېږي او په دې هم پوه وي چې زه پوه یم نو دغه عالم دی ورسره اوسئ بل هغه سړی چې پوهېږي خو نه پوهېږي چې زه پوه یم نو دغه غافل دی راویښې کړئ یا یې خبر کړئ بل هغه چې نه پوهېږي او په دې هم نه پوهېږي چې زه نه پوهېږم نو دغه کمعقل دی ځان ترې وساتئ بل هغه سړی چې نه پوهېږي خو په دې پوهېږي چې زه نه پوهېږم له دې ټولو څخه به پوښتنه کولی شي. په دې اړه زموږ لپاره په سلفو صالحینو کښې ښه نمونه او تابعداري پرته ده. هغوی به داسې وو لکه چې ابن قیم رحمه الله وایي، د امت سلفو لکه صحابه وو او تابعینو به په فتوا کښې تلوار نه کاوه، بلکې د هر یوه به دا خوښه وه چې بل څوک دغه ذمه واري واخلي. ابن عباس رضی الله عنهما وایي، هر څوک چې د هر سوال په اړه فتوا ورکوي دا خامخا لېونی دی. عبدالله بن امام احمد وایي ډېر ځل به د امام احمد نه د مسایلو پوښتنه وشوه نو هغه به ویل زه نه پوهېږم او کومه خبره کې چې به اختلاف و د هغې په اړه د بیان څخه به درېده ډېر ځل به یې ویل د بل چا نه پوښتنه وکړه که چا به ورته ویل له چا نه پوښتنه وکړو هغه به وویل له علماو نه امام ابوداود رحمه الله په خپلو مسایلو کې وایي کله چې به له امام احمد څخه د یوې اختلافي مسلې پوښتنه وشوه نو یو سړي به د علم یو باب زده وي او ګمان به کوي چې ټول حق په همدغه باب کې دی بعضې سلف ویلي هغه څوک د الله تعالی نه ووېرېږي چې وایي الله تعالی دا څیز حلال کړی او دا یې حرام کړی نو الله تعالی ورته ووایي درواغ دې وویل ما دغه شیان نه دي حلال یا حرام کړي ابن مسعود رضی الله عنه وایي ای خلکو که چا نه د یو داسې څه پوښتنه وشي چې په کې پوهېږي نو خبرې دې په کې وکړي او که علم ورسره نه وي نو باید ووایي الله اعلم یعنې الله ښه پوهېږي ځکه دا هم پوره علم دی چې یو انسان د هغه څه په اړه چې ورسره په کې پوهه نه وي ووایي الله اعلم عبدالرحمن ابن ابي لیلا رحمه الله وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سل او شل صحابه کرام رضی الله عنهم لیدلي چې ما پکې یو هم محدث نه دی لیدلی مګر دا به یې خوښه وه چې بل ورور یې حدیث بیان کړي او نه مې پکې کوم مفتي لیدلی مګر د هغه به دا خوښه وه چې بل ورور زما پر ځای فتوا ورکړي حیثم ابن جمیل رحمه الله وایي زه د مالک ابن انس رحمه الله سره ناست وم چې د اته څلوېښت مسئلو پوښتنه ترې وشوه، هغه په دوه دېرش مسئلو کښې وویل، زه نه پوهېږم. قاسم او ابن سیرین رحمهم الله وایي، که یو سړی جاهل وفات شي، دا د هغې خبرې له کولو بهتره ده چې علم ورسره په کښې نه وي. سعید ابن جبیر رحمه الله وایي، هغه چا ته دې هلاکت وي چې په یو شي نه پوهېږي او وایي زه پوهېږم. ابن منقدر رحمه الله وایي مفتي د الله تعالی او مخلوق په منځ کښې ننوځي نو پام دې کوي چې څنګه وکړي باید ودرېږي او سخت احتیاط وکړي ځکه خطر لوی دی امام بخاري رحمه الله باب یې باب د بیان د دې کښې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه به د هغه شیانو په باره کښې پوښتنه وشوه چې وحې به په کښې نه وه راغلې نو هغه به وفرمایل زه نه پوهېږم او یا به یې تر هغې جواب نه ورکاوه چې وحې به نازله شوې نه وه او په رایه او قیاس به یې خبره نه کوله تا ته څه ضرر رسوي که ته ووایي زه نه پوهېږم ځکه د امامان جوابونه په دې کښې ډېر وو چې ویل به یې زه نه پوهېږم بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه به پوښتنه وشوه نو هغه به د وحې په انتظار چوپ شو بعضې خلک داسې هم شته چې سوال کوونکي لا پوښتنه پوره کړې نه وي او دی جواب ورکړی